د ژوند لار حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کالونه وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم د لمر بجګ یوه نیزه شي خلکو به سخته ګرمي وشي قدرمنو اورېدونکو ژوند د لارې د خپرونې مینه والو په سلامونو او نېکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زمونږ د نننۍ خپرونې موضوع د قیامت په هکله ده یعنې قرب قیامت د قیامت نږدېوالی او ان شاءالله په ونو کې به باندې بیا تفصیلي خبرې ولرو. نو قدرمنو اوریدونکو په دنیا کې په هر یو انسان باندې یو فکر سور دی، هغه سره یو اندیشه او یو فکر دی، هغه سره یو غم دی، هغه په سړو کې هم، په ښځو کې هم، په ځوانانو کې هم، په پادشاهانو کې هم او په سپین ږیرو او بوډاګانو کې هم. هر سړی چې وینې په دې پریشانی کې مبتلا دی چې زما او زما د ښځې، زما د اولاد زندګي او ژوند به څنګه کامیاب وي او څنګه به تیریږي. چې کله سحر د بسترې نه راپاڅي نو هم دغه غم ورسره وي. بیا ټوله ورځ یا په دفتر کې یا د خپل د کار په ځای کې یا په بازار کې یا په دوکان کې هم په دغې پریشانی کې خپله ورځ او خپل وخت تیروي. چې زما او زما د ښځې زما د اولاد زندګي به څنګه کامیابه او په عزت کې تیریږي ټولو سره دا غم وي د شپې چې کله ستړی ستومانه کله کور ته راشي او په بستره باندې پریوځي نو بیا هم دغه د دنیا دغه د دنیا غمونه دې سره پراته او په همدغه سوچ کې دې ته خوب ورشي نو د شپې چې کله ویده شي بیا هم د دنیا خوبونه ویني نو قدرمنو اوریدونکو دا سوچ او دا فکر که یو کافر او د یو غیر مسلمان سره وي نو څه د حیرانتیا او د تره ده ځکه د کافرانو عقیده او خیال دا دی چې بس د دنیا زندګي ده د دې ختمېدو نه پس به هر څه ختم شي زندګي د دنیا زندګي ده چې کله مرګ راغی په انسان نه نو د هر څه به ختم شي د دې وجې نه په دې زندګي کې چې څومره مزې کولی شي څومره عیاشي کولی شي د کفارو په نزد باندې نو کوئ ځکه کفار دا غواړي چې د دنیا زندګي څومره اوږده وي نو هغومره دې اوږده شي. د کافرانو دا ارمان رب العزت موږ ته په خپل کلام کې بیان کړی، یود احدهم لو یعمر الف سنة، الله وایي په دوی کې هر یو کافر دا غواړي چې ارمان د ده، یعنی عمر ارمان د ده عمر زر کاله شي هر یو سره دا هیله او دا ارمان وي نو قدرمنو اوریدونکو که دا د دنیا سوچ او د دنیا فکر او د دنیا پریشانی که د یو کافر په ذهن باندې سوره وي د هغه په زړه او په دماغو کې ګرځي نو څه د حیرانتا او د تعجب خبره نه ده لیکن زموږ مسلمانانو په زړه او زموږ د مسلمانانو په مغزو او په دماغو کې هر یو د دنیا فکر سور وي نو دا د حیرانتیا او د تعجب خبره ده ځکه چې موږ مسلمانان یو او زموږ په قیامت باندې ایمان دی او موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه ویونکي یو چې رسول الله به دا ویله او دا دعا به یې غوښتله اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا یا الله دنیا زموږ لوی غم مه ولا مبلغ علمنا او ای پروردګاره دنیا زموږ د معلوماتو انتها مو جوړوه همدارنګه رسول الله فرمایي ولا غایة رغبتنا او دنیا لره زموږ د شوق منتها مه جوړوه نو باید چې مسلمان سره هغه غمونه چې نن د کفارو سره دي مسلمان سره دا غم نه وي بلکې مسلمان سره باید د آخرت فکر د قیامت فکر هغه حساب او کتاب چې په دې پسې را روان دی هغه فکرونه دې سره وي ځکه د مسلمانانو درې بنیادي عقیدې دي ړومبنۍ عقیده د الله د یووالي او د الله د وحدانیت عقیده ده دویمه عقیده د په انبیا علیهم الصلاة والسلام باندې ایمان او د هغو رسالت او د هغو حقانیت منل درېیمه بنیادي عقیده هغه دا ده چې قیامت به قایمیږي او د مرګ نه به پس دوباره موږ ژوندي کیږو دا درې واړه د مسلمانانو بنیادي عقیدې دي نو چا چې په دې درې واړو کې په یوې کې هم شک وي هغه مسلمان نشي کیدی هغه کافر دی منو اوریدونکو په قیامت باندې د ایمان راوړلو باوجود زمونږ په ذهنونو باندې چې کوم د دنیا فکرونه او د دنیا غمونه سواره دي نو زمونږ چې کوم عملی حالت دی دا زمونږ د ایمانی دعوا مخالفت کوي د چا چې په قیامت باندې ایمان وي د هغه ایمانی هسې نشي کېدلی لکه چې نن زمونږ دی څوک چې په قیامت عقیده لري د الله په یووالي د الله په وحدانیت باندې عقیده لري نو باید چې د هغه عملي حالت هم د ایماني حالت په شان باندې اوسیږي د دنیا غمونه د دنیا فکرونه د خپل سر نه لرې کړي د آخرت غم د قیامت غم د الله رب العزت د حساب او د کتاب په غم کې ویده شي او په دې کې راپاڅي نو دا څو بنیادي خبرې وي او قیامت نږدې دی ځینې خلک دا وایي چې قیامت ډیر لرې دی او د قیامت دپاره ډیر وخت پاتې دی چې کله راشي نو موږ به بیا ګورو فی الحال خو به په دنیا کې البته موږ چې هر څه کوو کوو باید دا ډیره لویه غلط فهمي ده نو تاسې دې دپاره دوه خبرې وپیژنئ او واورئ قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بېشمېره ارشادات د قیامت د نږدې کېدلو اعلان کوي سبحان الله څومره ښایسته انداز کې الله دا کلام موږ ته ذکر کړی خو ارمان چې موږ او تاسې نن په عربي ژبه کې مهارت درلودلی او تخصص هم درلودلی نو تاسو ته به د دې الله د کلام اندازه شوې وای همدارنګه الله فرمایي انهم یرونه بعیدا ونراه قریبا یقینا دا خلک د قیامت ورځ لرې ګڼي او موږ دغسې ورځ ډیره نږدې وینو الله وایي او الله رب العزت هغه د غد په لفظ ذکر کړه یعنې سبا په لفظ باندې نن ورځ چې تیریږي نو د سبا ورځ موږ او تاسو ته ډیره نږدې وي همدارنګه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله جدا جدا ارشاداتو کې دغه حقیقت طرف ته اشاره کړې ده چې قیامت لرې مه ګڼئ قیامت نږدې دی او قیامت راتلونکی دی د هغه دپاره تیاری وکړئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د آرام او راحت ژوند څنګه تیرولی شم حال دا دی چې د کله نه زه الله رب العزت رالیږلی یم د هغه وخت نه اسرافیل ته حکم کړی دی چې هغه دې خپله خوله د شپېلۍ سره ولګوي زه به څنګه د آرام او د راحت ژوند تیر کړم او حال دا چې الله کله نه زه رالیږلی یم د هماغه وخت نه یې اسرافیل ته امر کړی دی چې د خپل خوله د شپېلۍ سره ولګوي اوس هغه خپله خوله د شپېلۍ سره لګولې ده یوه خپه د هغه مخکې او بله خپه یې وروسته ده لکه څرنګه چې یو سړی بلکل د تیار تیاري حالت کې وي سترګې د هغه عرش طرف ته اوچتې دي. پس د انتظار د اشارې په انتظار کې اسرافیل وخت تېروي چې په شپېلۍ کې پوکی ووهي او د دنیا نظام تباه او برباد شي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپله د شهادت مبارکه ګوته او ورپسې ګوته دواړه یې یو ځای کړې او دې طرف ته یې اشاره وفرمایله بعثت انا وساعة کهاتین زه او قیامت دغسې یو ځای رایلېږل شوي یو لکه دا دوه ګوتې، څرنګه چې د دې دواړو ګوتو په منځ کې څه فاصله نه شته، دغه رنګې زما او د قیامت په منځ کې هم څه فاصله او بعد نه شته. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې څومره انبیا علیهم الصلاة والسلام چې راغلي دي، د هر نبي د دنیا نه د وفات وړلو نه پس، یعنې چې کله هغه وافات کېده، نو هغو به د بل نبي د راتللو انتظار او امید و خو دوی د الله رب العزت آخري رسول رالیږل شوی دی یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العزت آخري نبی دی او د دوی امت آخري امت دی اوس د دوی نه پس بل نبی راتلونکی نشته بلکې دنیا ختمیدونکې ده او قیامت راتلونکی دی د دې وجې نه رسول الله ارشاد فرمیل چې بعثت انا وساعتک هاتین همدارنګه د معراج په شپه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مختلف مناظر په نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو منظره داسې هم په مخه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم روان و چې یو بوډۍ ښځې رسول الله ته آواز وکړ او د رسول الله نوم یې واخیست خو جبرائیل امین رسول الله ته عرض وکړ چې یا رسول الله تاسې دوی طرف ته مه متوجه کیږئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جبرائیل علیه السلام وسلام نه پوښتنه وکړل جبرائیل امین ورته وفرمیل هغې بوډۍ چې تاسو ته آواز کوه هغه دنیا وه چې تاسو یې خپل ځان طرف ته متوجه کولی الله تعالی ستاسو د هغې نه محفوظ وساتلی او دنیا لرې د بوډۍ ښځې په شکل کې وښودله دې طرف ته اشاره ده چې څومره عمر د دې بوډۍ باقي پاتې دی دومره عمر د دنیا هم باقي پاتې دی یعنې دنیا ډیره لنډه ده نو قدرمنو اورېدونکو! د ځوان کېدلو امېد وي، چې کله ماشوم وي، نو هغه د ځوان کېدلو امېد لري، چې کله ځوانان شي، نو ځوانان بیا د بوډاوالي انتظار وباسي، لاکن کله چې سړی بوډا شي، نو بیا به د څه شي انتظار وي؟ صرف د مرګ او د قبر انتظار به وي. د الله رب العزت او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول ارشادات د نن نه څو سوه کاله مخکې هغوی د قیامت اعلان کړی چې قیامت نږدې دی د هغه وخت نه تر اوسه پورې خو ډیر وخت تیر شه نو قیامت لا هم نږدې دی الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي چې دنیا کې هغه اعمالو ته مخه کړو چې واقعا قیامت نږدې وګڼو او الله رب العزت په موږ او تاسو باندې رحم وکړي چې په دنیا کې نیک اعمال وکړو چې آخرت دپاره ځان تیار کړو په دې باندې هم پوه شئ چې یو خو د ټول عالم قیامت دی او د یو د هر یو سړي ځان ځان ته قیامت دی د ټول عالم قیامت خو به هغه وخت قایم کیږي چې حضرت اسرافیل علیه السلام وسلام شپېلۍ ووهي په شپېلۍ کې پوکی وکړي او د هر سړي ځان هغه وخت قایم شي چې کله په ده باندې مرګ راشي من مات فقط قامت قیامته څوک چې مړ شو د هغه قیامت هغه وخت قایم شو ځکه چې د مرګ سره ټول د غیب عالم په ده باندې ښکاره شي هم په قبر کې ورته د جنت یا د جهنم کړکۍ پرانستلی شي سهار او ماښام ده ته د جنت او د جهنم ځایونه پیش کولی شي او ده ته ټول هر څه معلوم شي چې د قیامت په ورځ ما سره څه معامله کیدونکې ده اوس که هغه هر څومره پښیماني کوي او د ګناهونو نه توبه ویستل غواړي او د تابعدار ژوند تیرول غواړي نو دا دده په کې نه ده اوس هیڅ هم نه کیږي. دا واقعي خبره ده قدرمنو اوریدونکو هغه څوک چې مړ شه په هغه باندې قیامت بنا شه په قبر کې هغه ته د غیب عالم ټول ښکاره کیږي که هغه په دنیا کې د رب العزت د اوامرو د احکامو مطابق ژوند تیر کړی تل لپاره یې په خپل ژوند کې د رب رضا لټولي، نو هغه ته به په قبر کې د جنت له خوا کړکۍ خلاصه شي او قبر به یو باغ د باغونو د جنت جوړ شي او د جنتیانو جامې به هغه ته شي. او که په دنیا کې غافله ژوند تېر کړی، تل لپاره یې د الله د اوامرو نه سرغړونه کړې، هغه کارونو ته یې مخه کړې چې هغه باندې رب غضب کېږي، هغه باندې د رب لعنت ورېږي، نو دې ته به هم د جهنم له خوا یوه کړکۍ خلاصه شي. او په دې باندې به هم پوهېږي چې د قیامت ما سره څه معامله کېږي. اوس که څومره پښېماني وکړي، څومره وژاړي او فریاد وکړي او غواړي چې د دنیا زه د ګناهونو نه توبه وباسم او د تابعداري ژوند تېر کړم، هغه کار وکړم چې الله زما نه راضي شي، دا د ده په طاقت کې نشته، هېڅ هم نه کېږي. نو د هر سړي ځان ته قیامت د هغه مرګ دی. چې مرګ پرې راغی بس د هغه قیامت قایم شو. او د مرګ څه وخت ټاکلی شوی نه دی. ماشومان هم روان دي، ځوانان هم، بوډاګان هم روان دي، چا ته معلومه نه ده چې راتلونکي وخت کې به څه کېږي، هېڅوک د خپل د ژوند ضمانت نه شي کولی. الرحمان بابا فرمايي، که د اوسپنو قلا د ځان نه چاپېر کړې، که د اوسپنو قلا د ځان نه چا پېر کړئ د اجل غشی به هلته در رسېږي. که د اوسپنو قلام د ځان نه راټوله کړې او ځان په شیشو کې بند کړې، په اوسپنو کې بند کړې، خو چې اجل دې راورسېده د اجل غشی به ملته در رسېږي، خلاصون نه لرې. مرګ دپاره څه ټاکلی وخت هم نشته چې بوډاګان به مري، زاړه خلک به مري او ځوانان به نه مري او موږ وینو چې زموږ په مخه کې ماشومان، ځوانان ټول روان دي. نو لهذا که د ټول عالم قیامت په رښتیا باندې زمونږ او ستاسې نه لرې هم وي نو بیا هم د هر سړي ځان ته قیامت خو په هر کال هر حال کې نږدې دی خپل عمر پوره کړي نو بیا هم د شپېتو یا د اویا کالو خبره ده چې د دې د تېرېدلو به هم هیڅ پته ونه لګیږي چې آیا دا شپېته اویا کاله به هم تیر کړي او که نه که تاسې د ډیر مشرانو خلکو نه پوښتنه وکړئ چې اوس اتیا کاله نوي کاله د هغه عمر دی نو تېر شومی عرمر به هغه ته یو خوب معلومېږي، هغه ته به یوه قصه معلومېږي. نو قدرمنو او یقین باندې ګناه کول چې په خپل مرګ باندې هم یقین لرو او په قیامت باندې هم یقین لرو وروسته د دې بیا هم ګناه کوو او د غفلت ژوند تیروو چې قیامت اوس هم ډیر لرې دی دا د نفس او د شیطان ډیره لویه دوکه ده الله رب العزت دې د شیطان او د نفس دوکې نه موږ او تاسو ته نجات راکړي نو قدرمن اوریدونکو چې که د قیامت په حق کېدلو د جنت او د جهنم په حق کېدلو باندې یقین لرو بیا د خپل عملی زندگی د دې نه مخالفه وینو دا څنګه کیدای شي چې یو سړی د دواړو جهانو سردار د محمد رسول الله پر رسالت باندې یقین هم لري او په دې باندې یقین ده چې ځمکه او اسمان د خپل ځای نه خوځېده شي خو د هغوی فرمایل شوي ارشاداتو کې دا هم اوري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې برابر شک او شبهه هم نشته او دا ارشاد د محمد رسول الله هم اوري چې کوم سړی یو فرض مونځ په قرض قص سره پرېښوده هغه لره به الله په جهنم کې په هغه اور باندې په کلونو کلودلو سوځول ورکوي چې هغه اور د دنیا د اور نه او یا چنده زیات ګرم دی نو اوس موږ او تاسې نو اذانونه اورو اذانونه ویل کیږي که هغه خپله مشر سړی وي په خپله به مانځه د پاره روان شي لاکن د خپل ښځې او د خپل بچیانو نه به خبر نه وي او هغه به وده په خوب کې پراته وي. نه راشئ قدرمنو اوریدونکو څنګه چې په قیامت باندې عقیده لرئ، رسول الله ص عقیده لرئ، د هغه په ارشاداتو عقیده لرئ او د هغه په ارشاداکوتو کې څه شک او شبه هم نه کوئ نو د خپل عملي حالت ایماني حالت سره مقایسه کړئ چې ایمان هم څه دی او زموږ عمل څه دی. چې خپله مانځه ته روانېږې په کور کې ټول خپل ښځه خپل لورګانې خپل بچیان مانځه دپاره پاڅوه که نه د الله په حضور کې به ته مسؤول وې او ډېرې کورنۍ خو داسې دي چې د هغو مشران مشرانې ښځې مشران سړي په خوب پراته دي چې د الله لعنت پې ورېږي یا ځینې داسې کسان دي چې په کورنۍ کې مونځ کوي ځینې نه کوي چې د هغو د هغه بدبختي د لاسه ټول کور په غم کې او په مصیبت کې مبتلا وي نو راشي احساس د مسؤلیت وکړئ د خپل عملي حالت د خپل ایماني حالت سره مقایسه کړئ الله دې په موږ باندې رحم وکړي قیامت نږدې دی موږ او تاسو پسې را روان دی د قیامت راتلل یقیني دي نو راشئ هغې ورځې دپاره ځان تیار کړئ د دواړو جهانو سردار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله یې مخکیني او راتلونکي ګناهونه ټول معاف کړي دي هغه وایي چې زه به څنګه په راحت او په آرام کې ژوند تیروم چې کله نه زه پیغمبري ته رالېږل شوی یم، الله رب العزت اسرافیل ته امر کړی دی چې خوله شپېلۍ سره ولګوه. اوس اسرافیل خوله شپېلۍ سره لګولې، ځان یې تیار کړی دی، صرف د الله رب العزت اشارې او امر حاضر دی چې هغه په خپل شپېلۍ کې پوکی وکړي او د دنیا دا نظام تباه او برباد کړي. محمد رسول الله سره د آخرت غم دی، د قیامت غم دی، ته مسلمانه خور، ته مسلمان هلک، ته مسلمان سپین ږیری چې د خپل ژوند د تل لپاره په معصیت کې تیروې ثانیه ثانیه په ګناه کې مبتلا یو آیا د قیامت غم کله تا سره پیدا شو نه هیڅکله موږ سره د دنیا غم دی چې سهار د خوب هم راپاڅو په دې سوچ او فکر کې چې زما ژوند زما د ښځې ژوند زما د اولاد ژوند به څنګه په دنیا کې چې کله شپې خوب ته بسترې ته ورځو موږ سره هم دغه غم وي او په شپې په خوب کې هم د دنیا خوبونه وینو خو کله موږ سره د آخرت غم پیدا نه شه چې کله دې سر په بالښت کېږدې او ویده کېږې آیا دا سوچ تا سره پیدا شه چې په دا ټوله ورځ کې تا څومره د الله دپاره کار وکړه او څومره د دنیا او شیطان دپاره کار وکړه څومره اعمالو باندې دې رب راضي که او په څومره اعمالو تا خپل رب ځان نه ناراضه که راشئ الله ته متوجه شئ احساس د مسؤلیت وکړئ د الله کلام ولولئ د رسول الله حدیث ولولئ تر څو چې رب العزت په موږ باندې رحم وکړي قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ ننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم انشاءالله په بلې خپرونه کې به هم د قیامت په هکله وغږیږو